پدې کې کچېرتا دا مصنف شارح و نو کوم فن کې شرح لګي نو د یک فن اهمیت چکی بیان کی چې دا کوم متن شرح لګي د هغه متن مشروع فضیلت او اهمیت هم چکی بیان کی او بل باعث بیان کی په چا باندې دې شر کې ایښو او کماتین و بیا په یوه کې مې چې دوه خبرې هغه مقصد د فن اهمیت بیانې او باعث على التصنیف شته بیان چونکه موږ مصنف دا شارح دا د خپل کتاب تنقیح شارح دا نو دیبا دا وظیفه ادا کوي چې د علم اصول فقه اهمیت او بیا د خپل متن مشروح دقت او باریکی او بیا باریک په دې شرح لیکلو باندې چې زما متن چې مخکې لیکل هغه دا باندې واقعي طالبان نه پیدا او د دې محتاج و چې د دې څوک رسی وضاحت وکړي چې دا خبره مونږ خپل اوس بس مقدمه ته تیاری نو اول نو بس دا درې شینا مونږ یې کړی اهمیت دراسه الشمائل محدود لغوه وش یو صفا دو چې د دراسه د شمائل او اهمیت بیان ځکه چې فن شمائل کې دا شرح او بیا د هغه مقصد دا چې دې متن او مشروع هغه شمائل الترمذی تاسو په ځل وخت ځای کوي وبعد ورستو دې تسمیه او تحمیدنا او صلاتنا فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة أعبد چا وسیلین ولن کیدا الله تعالی طرف تا فاغا مضبوطی ذریعے سرا تا عبد چوکتا عبید الله ابن مسعود ابن تاج الشریعه دا هغه سره اوس ځان ته دعا وایي سعد جدوه الله تعالی دې نیک بخت کی بخت دې دو خدای دې بخت کی نیک بخت وانجح وانجح جد سعد جده الله تعالی دې نیک بخت کی بخت کې دو وانجح جده او خدای پاک دې کامیاب کی کوشش کې دو خدای پاک دې کوشش کی کی تاسو مسله ویل چې کله یو شی په اسم ظاهر سره ذکر شي دا په حکم دي چې کی وی غایب کی نو یقول سره ورته وی یقول دا بندا وای یقول دا بندا اردت نو ما دا اراده وکړه ان اشرح مشکلاته دې کوم مشکل زنه دي چې زه با قاعده دې نه چوکا شرح وافتح مغلقاته هذه کوم مغلق زنه دي چې زه فرانس نو بیا به دې زیات تطویل پکې کای یا به یو ځای دی هغه ضرورت نه لري شرح یې ته بیا هم پکې چې لګي دی نه نه دا ښکار به معرضا عن شرح المواضع التي فتا کې حال کې چې زبا اعراض کون کایا د شرح دې ای غزینونا من لم يحل لها بغیر اطناب د شرح د هغه مواضعنا لم يحلها بغير اسناد لا يحل له النظر في ذلك الكتاب او چې دې شرح اسناد ته محتاج وي او یو سړی بیان په پیږي اسناد پکې غواړي هغه واضح شي باندې نه پیږي بیا داسې کس ته مقصد دا چې دې کتاب کې نظر کول جایز نه دي خبرې مصرف نه اوس دلته دوه ټوکړې د په دې هغه باندې لګولې دي متن والے په دې توضیح تلاش قوله ساعدا جد ساعدا جده ساعدا نو ده تفردانی چه بچون که علم بلاغت ماهر ده صعد جده ایهام پدې کې ایهام دا اسیل جد البخت ځکه جد بخت هم وای او ابو الاب او ابو الاب ته هم وای دا ځان یو خبرې وګدول دي چې لا پیسې چې کړي چې دا اعتراض ورګي چې دا خو دواړه معنی برابر دي او دواړه معنی څنګه برابر دا چې مسلې په هر حال چې کومه بل نقطه ما الته درته اشاره وکړه وفقني الله نو دی وفق یوفق توفیق دې سله با نه راځي خوش وفق له وفق به استعمالي دی وفقني الله بتالیف تنبیه دې سله خو چې استعماليږي هغه مقصد دا چې لام استعمالي سمجھې وفق له دا څه پکارو چې وفق الله تعالی لتأليف تنقيح الله نو دې لپاره دې جواب کړی چې یا خو دا تسامح ده چې نه تسامح ده تسامح معنا ما ده کړو چې لفظ په غیر معنا موجوده هو باندې عمل کې بغیر د څه قرینه اعتمادا علی فهم الثاني نو دا یا تسامول او یا د وفقه متضمن د معنی د چاله را شرف لرا شرفنی الله بتالیف تنقیح لر اصول باران یو توجیمو چکر ورته وکړه سینې کې غلطي راغلې ده دوی غفار مو یو توجیه وکړه یا تسامو باندې حمل او یا معنی د شرف لرا ميلا منه الى جانب المعنى ځکه د صرف معنی لحاظ ته کوي معنی لحاظ او د صلات کې لحاظ ساتل لري مشکل کار او دا البته یو صورت کې کېدای شي چې تکلیف پکای کې چیرته دا چې سلای استعماله پکې شکمن کیږي نو بیا با الموجم الوسیط یا بل دا چې لغت او کتاب په سره او بیا به یې سره هغه سیله معلومه شي چې دا د سیله څه واقع کېږي موږ عجمونه په ډېر عربیت کې سړی ماهر شي عجمونه د شیلاتو کې تسامو کېږي سیلې کې نو بیا به هر وخت چې کوي دی به اهتمام ساتي بیا په تصنیف کې چې چېرته چې تفصیلات کې استعمال کړي زر زر به بیا پسې هغه ګوري المعظم الوصي هغه والچو دا دا ول کوم کتاب وو مالکه قاموس الوحید وکړه مسجد کړه وعلم انی لما صوتت کتاب التنقیح مصنف فرمای چې کله ما مسوده ولیکلا د کتاب د تنقیح چې مسوده ولیکلا پس طالبین مان دي زر زر سره نقل کول مخکې بدغه پیو بلنا نقل کول کافی به جوړول او نو دی وای وعلم په دې خبره باندې ځان پوي کا اني لما سوتو کتاب التنقيح چې کله ما مسودات جوړ کړل د خپل کتاب تنقيح الاصول والا سارع بعض الاصحاب الى انتساقه جلدی وکړل بعضی منګرو هغه نسخو دې دیتا یعنی برابرونه نسخه ورنه لیکلې اورلې ومباحثته اپدی بحث مباحثی کړی وانتشر النصح فی بعض الاطراف او منتشر اسلی نسخه په بعض اطراف کې ته ټول عمر چې کتاب سره نظر ثانی کوي نو خامخا سم محوه او اثبات پکې کوي څه ځای رنگ کی جمله او تخنخ کاری سنوي پکې اضافه کی بل نقطه لیدلی ثم بعد ذلك بيدنا بعد وقع فيه قليل من التغيرات فدي كتاب نسخه کې ستغيرات او تغيرات واقع شو معنا او شيء من المحو والاثبات نو دې اوس دا اعلان کوي په دې شکل کې مخکې خو فیسبوکونه وغیرہ نه وکړه په دې شکل کې دا اعلان کوي چې کچا سره هغه دړي نسخي وي نو دا نوی دوم نمبر چې ما نظر ثانی په کاو دوه نسخو کې لک فرق راغلی نو هغه خپل نسخې دې نسخو سره چکو تطبیق کو دې نسخو سره چکو تطبیق ثم بعد ذلك وقع فيه قليل من التغيرات وشيء من المحو والإثبات فكتبت في هذا الشرح نو دوی چې بس لاندې دا چې دا ما دا شرح کړی توضیح دې کې موږ هغه محققه نسخه د تنقی چې درخسته نو چا سره کاغه نوري نسخي دغه نسخه سره چې کو برابر کو فكتبت في هذا الشرح ما لكلد قد شرح کې عبارت المتن عبارت متن على النمط الذي فاختر او دم او طريقه سره تقرر کوم ثابت شوه دا دیری وجه نمی دا خبری اکڑی لتغیر النسخ المکتوبا چی بدل اکڑلی سی اغا نسخ مکتوبا اغا هم دی طرف تر بدلی سی قبل ذالک التغیر الى هذا النمت چی دینا مخی چالی کلی چا هم دی سانتا دی خبری مسخلات بیا تاسو تمام مخی ویلو چی کتاب تر جو پوری پورا شوی نی دا داسې وی لکه خزانه چې په مقصد دا ده چې هغه کې چې وی بکس وغیرہ کې بند وي یا شایسته نه وای په پردو کې چې بند وي به چې کله کتاب پوره شي نو دا داسې دا لکه یو خایسته نه وي نه هغه څه کې لري پردي چې کتاب پوره شي نو ټول خلکو ته چې ښکار شي نو هغه څه نه چې کله د کتاب ختم شو نو ګوي کې هغه کتاب باندې کوم مهر وو یعنی مخکې هم چاته نه ښکارا هغه مهر مو چکو وغز بالاختتام ختامه او ما کړای څو پچا سره اختتام سره هغه مهر دیږي مشتملا علی تعریفات وحجج پدا کی حال کې چې دا کتاب مشتمل و په تعریفات باندې او په حجج باندې داسې دلایل باندې مؤسسه چې آ بنیاد کړی شي و علا قواعد المعقول دم او قرض او قواعد بشا معقول معقولی انداز باندې دلایل پکې ذکر کړي دا صدر شریعه چې وکړه دا دا ډیر لوی ماهر چې منطق دې د ملایانو په محبت سره تاسو ته قدیم نه روان دي یا دا دبا د شفا او دا کتابونه د شیخ ابو علی بن سینا پڑھاول نو تاسو دا صاحب قطبی کې قطب الدین رازی نو د خپل قابل قابل شاګردان د درس خلاص کړو هغه معقولی سره و هم مشکل سوالات ورسول چې دا سوالات په بیا ځا وو ځکه چې ایغو وا ویل چې دان ته شیخ ابو علي بن سینا نه څلور غلطي ګانې شي دلته شیخ ابو علي بن سینا نه څلور دا غلطي ده او دې هیڅ جواب نشي کولای البته د دې لپاره دا درې توجیهات کولای شي بل جگہ بیا دلته فلانی نه دا درې غلطي ګانې شي دا شي دم باندې وو چې له کوم ځای ته ما رسایي شوې ده د دې علم شهسوارانو کې بل شهسوار د ځای ته د امت ته او غایې ته نه ده دا مو په خلاص اوس دی راغلی او دا خپل کتاب دا د خپل وخت بادشاہ ته چې پیش کړي او بیا تر دغه د تعرض کوي چې تاسو دا کوه هم نو کو چې چیرته درباري مولای چې د بادشاہ صفات کوم نقل او حاشا او بیا په یو دینی کتاب کې د یو بادشاہ صفت کوم خو دی وجنه کوم چې دا بادشاہ د عام بادشاہانو غوندي نه وي بلکې کله نیک صالح بادشاہ نو فرض چې سره یې د ذکر په کتاب خطبه کې چې نه نه دا خو د علماو دوست تا محب العلم والعلماء دا دی وجنه زه د تعریف کوم حضرت خپل کتاب دې په دربار کې چکاو هدیتن چکاو پیش کوم دی وجنه نه چې یو درباري ملایم او د یو دینی کتاب کې ابنا او دنیا ذکر کوم نه دی وجنه چې د دې مستحق تا او د دین او د دیندار خلقو تعاون کوم کایدا او د دې اشاعت هم ورنه چکی ورکی او خپل هم مقصد دا چې د دیندار دا نو ما دا واجب کاری پزان چې زه خپل خطبه کې د ذکر وکم او د خپل کتاب د په دربار کې شای کوم وجعلته عرابتا ما دا خپل کتاب هدیه جوړ کو عرابه اصل کې هغه هدیه ته وایي چې څوک له سفر نه راغلی او ځان پر څه شي نه راړي یارانو دوستانو ته هدايا دې ته چوتای عرابه اعنی مراد بما شدا اعنی حضرت ملک ملوک الاسلام هغه دربار دی هغه بادشاہ دی بادشاہ دی اسلام المشرف بالجهاد فی سبیل الله چې ده مشرف ته په جهاد فی سبیل الله سره یو لوی جرنیل او کمانډر او مشرف ته په چا سره و زیارت بیته الحرام دی زیارت بیت الله شریف سره الذي دا هغه ذات ته تضعضع بصدمته چې ښکته کېږي په دبدبې د ده سره مباني الحرمان هغه بنیادونه د عقل او دیرې وهتز او حرکت تیرا دنی بحسن شعائره فاغ حسن اخلاق د سرا اغا مشاعر او حرمان بیت الله شریف او مدینه منوری حرمان چې وتوي حرم مکی او حرم مسجد نبوي رافع لواء الشریعت د اوچتون کیدا بیرغونو او جندو د شریعت غرا یا رسمي جن شریعت جندي اوچتون محیی مراسم الحنیفیه النقیه البیضاء او د ژوندۍ کوونکی دا هغه علامات د ملت حنیفیه نقیه صفا او بیضاء سپین هغه سپین ملت هغه سپین صفا ملت مراسم هغه نه خو ژوندۍ کوونکی قیاس الحق والدین او د امداد د حق او د دین وشد باوتاد الخلود اطناب عزته او خدای پاک کې وتړي په هغه میخونو دي همیش والی باندې رسي دي عزت دې د عزت رسي دي او د اوچتوالي رسي دي د همیش والی په میخونو خدای وتړي یعنی همیشه دې معزز او سوي سفرو او سرفراز او سربلند فهو الذي دا اغزاد تا قام بتقویت الدین القوی چې د فاسد لپاره د تقویت کې هغه مضبوط دي په زمان ضعفه د دین ضعف په زمانه کې د دین مضبوطی لپاره دملا وتعالى وقتور هذه الفتور او سستیا په زمانه واستقل بکمال بکماله او دی مستقل دا په سبب د خپل کمالات سره برفع قطور الشرع او چتوالی دی معنی او بنگلو دی شریعت سره فی اوال قصوره فاغ اوقات دی کوتاهی دی دی چې د دې کموالی ا زمانہ وا په اله زمانه کې د شریعت بنگلې شکرې انمحان محونا اول محو شوی و په لارې د دین قویم کې محو شوی و نو ته بیا څه شی ظاهر کړ سلما و منارا هغه اندر پایې او هغه تیږې چې د منارې د دین چکړې ودرول واختصاصه بهذه الكرامات الدينيه اوس پیدا د پدې اعتراض درته کوي چې دور صفات ما وک د دنیا دی وجنه نه د دین سره تعلق دی وجنه دې په ما واجب کړ چې زه د خپل کتاب د په دربار کې چکان دا نه چې د دنیا دار وخت تاسو به هذه الكرامات الدينيه او اختصاص دې دو په دې کرامتونو دینی او سره او جبن توجه الى جنابه واجب کړ په ما باندې توجه خپل دربار طرف ته او تضمین دی کی باشی دی دی کتاب چې زه خپل کتاب دی باشا دی په شریف القاب سره چې خایسته کوم دا په ما واجب ده او کدا نه وای کني فإني يعني وإلا فإني بمعزل عن الالتفات کني زبير أرخ كدن كايا دي التفات كولنا إلى أبناء الدنيا دي دنيا دار خلقه خو دا خو د دغه دین سره نسبت دی وجه نه هغه د دې ته مجبور کړه چې زه د ده په الفاظو سره د خپل دین باچا څه شی کوم مزینه کوم او د خپل علمي کار د ده په دربار کې شی کوم هدیې په تور باندې پیش شنام دې سوته کې خود نو نام ټول مسائل کتاب تکلیدی کتاب بولی کی بیا ملګری رو بولی دعوت وتاو کی بیا مشوره سره کو چې را دې پس نام ته کوم کی نو خپل کتاب توس نام وځه مختلف نامونه مختلف احباب تواسطه هو سب باندې چې تاسو پکې کوم پختا دې چې پیغه کې کثرت لري حکومت راغلا شرح شمائل محمدی مختلف نامونه بہرحال په هر نام باندې یو څه درجه کې آرا را لیکن اکثر آرا خصوصا عرب کوم منګری نام خو زو نور هم خپل عربیت سره خو عرب دي برابر نو ایو وخت تقریبا ټول راي په دې باندې مو چې کوم بازو منګری یو راي په دې باندې ډیر رااله الفیزات الرحمانیه هل فیوزات الرحمانیه على الشمائل محمدیه اگر کما صفه دی احسن الوسائل جوړه کړی دا او صفه به یو تا بدلو په دې معنی نه فيها الفیوزات الرحمانیه على الشمائل محمدیه خبره مشهور نو دارنګه ته هم دا شی وکړو خو دوه خو څوک خپل خاندانی ټول ملایانو بیا به ټول مدرسین او زه په دې درسونه مو غټ غټ جماعتونه خطیبانو نو بیا به جمعې شپې ته چې سره راغله بیا به صحبت سره جوړ کو کور کې یو ورځ به یو کاوه بل ورځ به بل کوم مریدان ډېر یو مرید باندې هغه کو په حالت نن چې له پتا ده نن بیا صحبت یو دې بل پر تاسو دا مرامي کړو بیا به یو ګډ هغه او استادار د کدا خپل ترونه تر ترونه ما ما دا ټول خو خو جدي مدرسین او دا به سره یو ځای شو غب شپ پیدا کړ دا مسلې چې خبرې نو وسميت هذا الكتاب بالتوضيح وما هنا موضع كتاب پچا سره توضيح سره في حل غوامض التنقيح چې په دې کې د تنقيح غوامض چې حل شي او اوس الله تعالی د سوال کوي قبولیت او مقبولیت او توفیق د الله تعالی انسان دې سره پام والله والله تعالى مسؤول والله تعالى مسؤول ان يعصم عن الخطا والخلل كلامنا خاص الله نه دا سوال کولای کیږي چې هغه موږ د خطینا او خلل نه نمو کلام چې کی پن بچ وعن السهو جعل الكتاب قبل التمام ګرځولای د مصنف خپل کتاب مخکې د تمام نه لاحتجابه عن نظر الانام دی وجنه چې هغه پټوي د نظر د خلقونه او مرتبه دي چې ګرځولای بمنزله الشیء المختوم مرتبه دي چې هغه شی چې هغه باندې مهر چی لګیدلی ثم جعل عرضه على الطالبين بعد الاختتام به وګرځولای مصنف پیش کول دي په طالبینو باندې ورستو دي اختتام نه وعدم منعه او عدم منع دي طالبانو عن مطالعته چې به مطالعه نه منع کول نه چې فرات قتل وي بعد التمام د مرتبه نشاو ګرځاو په منزله کې فضل ختام لکه شی مهر چکی دې الته مؤسسه تون ته کوي ذکر کړی دې معنا درته کوي مؤسسه على قواعد المعقول چې مقصد اي مبنيه على على الوجوه والشرائط المذكوره في علم الميزان يعني هغه دلایل به بناوي په هغه طرق او شرایط سره چې کوم په علم منطق کې ذکر دي لا كما هو الضعب قدماء المشايخ دا څنګه لکه قدما متقدمین او مشایخ با د منطقي دم لحاظ نه سات اغلني من الاقتصار على حصول المقصود چا مخکنه علماء او بس اقتصار په حصول دي چا مقصود به ال نویو چې دا ډیر عجیب ترتیب سره لیکل شوی یا هو اني اني معنا درته ای حسن معجب یرید به بعد یرید به د مراد په دې سره بعد ما تصرف فيه بعضي هغه خپل تصرفات دي چې د پکې کوم خپل پرې فن اصول فقه کې بیا کوم تقدیم او تاخير کوم مباحث کې راوسته ده او ابواب کې راوسته ده على الوجه الاحسن القلب بیا هغه دې خبره چې دا سیلا دتا دا نو پکار لم یسبقنی علا مثله سبق سیلا الا استعمالی دی علا نه استعمالی والصواب لم یسبقنی الا مثله هغه ټول مولا د دړې بسراوی چې دا یې کړی دا تاسو وتادیته البلوغ بیا بلغه شي بلغه ماده په چا سره تادیت کړای دا اله سره ولی لجعله بمان الوصول والانتهاء دا وصول او انتها معنی نه رسد متضمن ده او هغه چې لیکي چې راغلی اله بیا نام کې خود سمیت هذا الكتاب اوس دا جواب دی لما د چې لما پلان شای شای پلان شای شای سمیت هذا الكتاب بالتوحید صحیح شو سمیت هذا الكتاب جواب لما دا جواب دی لما دا شجی فإن قلت کته دا اعتراض کې لما چې دا لما ټکای چې دا له ثبوت ثانی له ثبوت اول دا خو دې لپاره چې دا ثانی شی ثابت تا ځکه چې دا اول شی چې دا ثابت تا فیقتضی نو دا تقاضا دي چا کې سببیت کې چا کې ما ما ذکر بعد لما لتسمیه الكتاب بالتوجیه چې دا ما بعد لما چې کوم شی ذکر شوی دا دا سبب وی لپاره د تسمیه دي کتاب پچا کړ توجیه دا نو دلته جوړې دی چې فما وجهه موږ یې ولې نشي جوړې دی قلت وجهه ان الضمير في اتمامه ده ضمير في اتمامه کې لما تيسر اتمامه ده ضمير في اتمامه کې چا تراجي ده دي شرح مذکور تراجي چې دا موصوفه ده په دې سره چې دا شرح د مشکلات د چا کې تنقی کوي او دا فتح دي مغلقات دي چاته تنقی کوي د دې تنقی هغه مغلقات فتح کوي مشکلات چې کوي دغه وضاحت کوي د دې ته توجیه یې پکار دي کنه پکار دي مثل هذا جمع استعماله على الامور المذكوره دا ټول يصلح سببا لتسميته بالتوحيد دا لپاره تسميه لپاره سبب چې کېدلای شي جوړېدلای شي چې د توحید نام کېدو فی حل غوامض التنقیح په حل د چا غوامض بیا به بسم الله الرحمن الرحیم سره د تنقیح خطبه شروع کیږي شاولا تنقیح ولا او ما د طویل شاول مو د تلبیح خطبه ویلا بیا مو د توضیح اخر کې به د متن خطبه شروع اوس بیا د تنقیح خطبه وایو تاسو به ما پنځه منټه مخکې معذرت غواړم اوس بیا نور څه کولای نه څه نه خبره دا کوم سم پیدایش ده ها اټانوي دا سانا درې کال مشر وای شي خپل دا دا کومو شي ویلې چې دا ول کتاب د نن دا خو هغه د ویلفزیر دا پته نه شول د څه او څنګه مشر دا دا او د کال کړه و او د ما کتاب